هغه خلق به د صفاتونو لایق نه خو د به صفات کوي د پاره د دې چې زما سوشي ها چې مالا سپتمت لري داغه د فواید د دنیا د وجنا وقال النبي او ویل نبی علیہ الصلات والسلام راکه او نبی علیہ الصلات والسلام یاتی یا للناس زمانن را بشی په خلکو یو زمانہ نبی علیہ الصلات والسلام یرا بش په خلقو زمانن یو زمانہ داسې براشي لا یبالی چې باغ بنکې سړې دا غسی چې اخلي دا غینا چې دا د حلال دی او کدا د حرام دی اسنه بشولوي حرام او حلال باندې په لګدې زمانه کې دا تمیز ختم شوه دی اے سود دی که رشوت دی که د بل مال له خو هغه داسې خوري لکه پشان د حلالو بالکل دا تم ختم شوی دا پیغمبر پاک ویلي دي زمانہ په خلکو دا سره شو دا زمانہ بالکل دا دا وګوره موږ ته دا منګای ګرانی ولې جوړې ده چې د حاکمانو بېمانو د خلکو پیسې نه والے کرپشن نه کولې سکارو چې موږ ته دا منګای جوړې ده خو ار یو راغلی دی او جیب یې ډک کړی دی بنګلې جوړې کړې دي پلاټونه یې غسې دي بار پیسې وکړې دي موږ په سر باندې دا مصیبت به جوړ دی حرام او حلال دا نه وي چې ګوره زه په دې ځای باندې خپل قوم ودرولې ما مال قوم اقتدار کې راوستي دي زی منبر کړي ما زی مشر کړي ما اوټي را کړي نو دا غي ولې دا غي فیصله به به ځای لګوم چه ته کله به ورکی جماعت والا خلق بل کستا دا کله به ورکی یو بل لره جماعت والا لا یجدن بمومی دا خلق جماعت والا بنمومی سوک بنمومی امامن یو امام یسولی چه منزی که بهم دیتا اگورا جماعت والا برا جمع شی چه امام نی بل سوک با پده خلقو که دا سه کس نی چه مخی امامتو کی که یو مخ کې کیږي وینا ته هلکه دا کار کې بل مخ کې نه الکه تا کې دا کار دا موږ مونږ نه کو نو دا سه کس بسو کو نو می چې هغه پسې خلق منځو کې انن دا مسله جوړه ده چې امام نه ځان نه منځو نه کوي وقال النبي او النبي عليه الصلاه والسلام ان من شد امتي بشک ډیر سخت امت زمانہ زما د پاره حبا منا ناسن ما سره مینه کوي خلق یکونو چې ډېر سخت به ما سره په مینه کې یکون چې بدای رستو زمانہ یو د خو خیبه احدم ال یو د دی لو رانی کا چې وی نیما لرا به اهلی و مالی او قربان کې خپل اهل او خپل مال زمانہ هر یو بداوي چې د پیغمبر سره زما مين راشي او کا چې زه اغوي نما او زما په مینه باندې به زما اهل او مال سکه هغه په قرباني فدیتک بابي و امي